اوس دا غي نفس ان الذين كفرون دا دویم باب شروع کیږي تا تسریب ما علم ذنن دا هغه مخ کې کم ذکر شو هغه خلکو نه اوس بیا تذکرہ کوي بیا دا غي نفس د ابراهيم عليه السلام نه دلیل نقلی پیش کوي ښا دلیل نقلی پیش کوي سم لپاره د فرقې ناجی د پاره چې ار یو سره وای زبر چې ما بس مونږ په حق دین یو الله وای وو دا حق دین دا نه معلومیږي راځي دا ابراهيم عليه السلام دین دی په هغه کې مطلب دار نجات دی نو داغه ملت ګوري داغه ملت توحید دی پوښوی داغه ملت رد شرک دی نو پدې کې ولې ابراهیم علی السلام بیت الله د سم مقصد د پاره جوړ کو د رد شرک د پاره پوښو کنه بیت الله ته چې ورځي نو شرک مکوي نو د ابراهیم علی السلام په ملت کې توحید اعتقادي دی او پکې د توحید فعلی رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلی دواړو پکې راځي او په دې باب کې بیا بعضی دغه چې کوم د مسائل د حج هغه بیا ذکر کړي هغه بقره کې تاسو مینا ته رسولي وا نو دې کې ما بعد المینا حلق دې پوچ کنه دغه نحر دې قربانی دا حلق دې او طواف زیارت کې او طواف الوداع دې هغه برته پکې بیا راځي کړي صحیح شو د ابراهیمی ملت هغه دغه د تددید لپاره ذکر کړي چې ګوره پای کې پټول جوانب کې سره توحید دې ذات هر د الله د پاره ده حرامول د سيزونو د الله د پاره دي حلالول دي د الله د پاره دي عبادت ته د الله تعالی دی نو ټول دین سره توحید توحید دی ان الذين كفروا يقننا کسان چې کافران دي ويسدون عن سبيل الله بندي خلق د لار د الله نه دا مخ کې فرقو کې خدا رااله یو ډله خوشوا خدای خاصه مکی والا او سیادول کنه چې ورګه دې په کمه کې داخل دي هغه خو به چې موږ په دې دویمه کې داخل یو الله وینا ويسدون عن سبيل الله بندي خلق دلار د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي اغه مسجد حرام جعلناه للناس چې جوړ کړل ما غي لر خلق لپاره سواء برابر العاكف فيه والباد ها برابر د پاغي کې اوسیدون کې ها والباد او مسافر ټول ته یو برابر نه ټول ته پکې امن دي ومن يريد فيه بالحق ها نو ان الذين كفروا دې خبر څه شو یقینا کسان چې کافران دي دا دا کارونه کوي نذيقهم من عذاب الیم ایتو موږ عذاب دردناک ورکو دوی تم و من یرید فیه او هغه چاته چې اراده وکړي په مسجد حرام کې به الحاد به الحاد به ظلم تقوقوالی طرف ظلم طرف تا ظلم ته ورمایل چې په مسجد حرام کې ته ظلم او بدکاری کوي ظلم کوي جاته کوي نو ذقه من عذاب الیم نو او بس کوم غته عذاب هغه عذاب دردون کنا و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت اوس هغه دلیل نقلی شو ها او مار ته وی فرقی ناجی لپاره دا کوي چې کومه فرقه بچ کیږي او نجات حاصلې هغه د چا دا هغه د ابراهیم علیه السلام فرقه ده امام امام الفرقه الناجیه امام د فقې ناجی نو دا غره دلیل نقلی او مسائل د حج و اذ بوأنا علی ابراهیم یاد ک پاغه وخت چې او خو دل مونږ ابراهیم علی السلام ته او خو دلغه متعین نو ورته مکان البیت زائد بیت الله شریف جدید بیت الله جوړ کا الله وتعالى بیت الله جوړ کا هغه جوړ کو الله تشرک بی شیئا چې تشرک مکه او ما سره مشرک او ما سره هیڅ وګوره د ابراهيم عليه السلام ته الله ما سره څوک مشرک وا هغه په توحید باندې وطهر بیتی او پاک کا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د قیام کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو او سجده کوونکو دا ټول څه دي دا ټول چشماره څه کنه در طائفی ناجی اته کومه طائفه بچ کیږي دا د هغه صفات دي ښا طائفین قائمین راکعين ساجدین دا ټول دي ښا واذن فی الناس او بیا الله ابراهیم علیه السلام ته وی اعلان وک په خلکو کې بل حج په حج سره یاتو ک ناراضی بلا خلق تا تا رجالا پیدل وعلى كل ضامر او په هر تیز سور لای باندې یاتی ناراضی بمن کل فرج عمیق د هر درینا د هر وادینا لارنا عمیق چې غسدا عمیق دونګی دا کته شوی دا گہرا شوی دا پس باندې د دې تلو راتلو سره پاغي لار بتا خلق راشي ليشهدوا منافع لهم دا خلق د صد پار راضي د توحید د پاره د دې پاره چې حاضر شي دا خلق منافع هغه فائدو ته لهم چې دوی د پاره دي د حج فائدې هغه ثوابونه دعاګانې قبول شي هغه به وشي ويذكر اسم الله بل دا چې د یاد کې نوم د الله تعالی فی ایام معلومات هغه ورځ معلومو کې ایام معلومات سدي یوم النحر دا او یومان بعدها یولسم دولسم د ذل حج صحیح شو لکم یو لسم دو لسم دا درې ورځې دي ها علامه رزقهم پاغه سبان دي چې الله دې څور کړی دي من بهیمه الانعام دا الله نوم یاد کی په سبان دي پاغه زناور باندې چې الله دې څور کړی من بهیمه الانعام د سارونه هغه ساروی زناور وته الله ور کړی نو پاغه باندې الله نوم نو زب خل الله په نوم کی یعنی توحید عملی را باندې شي خا توحید فعلی فکلوا منها نقری تاسو دا غینا تحریم مکوي دا توحید فعلی دی واطعم البائس الفقیر او ورکوي هر مصیبت وهلی محتاجتا چې هغه مصیبت والے دی هغه ته خوراک ورکوي ثم یقضوا تفسهم بیا دې لری کی نو دای وکړل نحر شخدا دغه نه مینا نه پس مینا وکنه په بقره کې تیر شي وا چې مینا او ته هغه نه پس بیا ذبح وکړي چې و دې کړه چې د جابرانو قبضه کې ترتن دراغلي هغه کور د آزاد دی لاغې نه پوه شوي نو هغه معنی دا خج ذالک و من يعظم حرمات الله ذالک خذ ذالک نو دا طواف زیارت چې ولی طواف بالبیت العتیق کې سره راځي دې طواف زیارت وي دا فرض دی ښا دا باقي چې کله حج نه دا کیږي ذالک دغه د ځان سره واخله و من يعظم حرمات الله هغه څوک چې تعظیم کوي د حرمات الله د حرمتونو د الله هغه ځایونه چې الله محترم کړی دي دا غي احترام اوساتو فهو خير له عند ربي نو دا غره دې نه پاره پنځ در خپل باندې نو نذور به الله لره کوي دا غیر الله نظر بنه کوي دا الله نذور دې باز دینه خاص کړی دي صحیح شو باز حرام جوړ کړی دي او حلت لكم الانعام او حلال کړی شي تاسو لپاره ساروي الا ما يتلى عليكم نو حلال او حرام ول بنه کوي توحید فعلی دی ښا فجتنب الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې او بلوس دی چې پتا سو باندې یا لستل شوی پتا سو باندې دوته مایده کړی وي فجتنب الرجس نو ځان بچ کئ د پلیتینا من الاوسان هغه پلیتی سره اوسان بوتان دی وجتنبو قول الزور او ځان بچ کئ د وینا د دروغونه د دروغ وینا سره وای د هر شرک او کفر وینا در دروغ وینا ده حنفاء لله داسې جوړ شي حنفاء لله په داسې حال کې چې تاسو کلک کې په توحید باندې د پاره د الله غیر مشرکین به او نه شرک کون کی د الله سره سوک و من یشرک بالله اسو کی شریک کی د الله سره بل سوک فکانما دا اوس مثال پیش کی دا زجر دی ها فکانما خر من السماء نو گویا کی دیر اپری و تل اسمان نا فتخطفه الطير نو او تختور د رمارغان او تهوی به الريح یا اوغرزول د هوا فی مکان صحیح پاغزای لری کی دای مثال ورکوخه یو سړی شرک وکړو نو د دې توحید مثال د اسمان دی او اس بیا پکې دا ستوري او سپوږمۍ او نمر او دا پکې دي کنه نو دا په توحید کې او قران او سنت او دا نو دا پکې دي نو کم سړی چې شرک کوي دا اصله کړه توحید د اسمان نه اعلان درا پریوته نو چې د اسمان نه سره اعلان درا پریوته هغه بس حالي او ختم چې تباہ او برباد شو کنه او پاتې باندې شي اوس د اسمان نه درا پریوته بیا دا غي نه پس فتخطفه الطير نو او تختی دلر مارغان مارغان څوک دی وای بعد وای دا علماء سودی هغه علماء سودی د توحید نه راځي دا شي کنه هغه ته په انتظار ولاړ ګور هغه مون پارټي ته راځه پوه شي نو چې دا هغه په پارټي کې ته شریک شي کنه نو بس هغه نظام پس روان کی نو ګډ وډ دي کې ستا وخت ستا دین ستا عزت ستا حیا ارث واخلي او بس هغه بیا بس بیا ته نام یو لم یبوت شي جوړ شي بیا اس نشي کولی نو دا د هغه توحید د پرې خودو هغه دغه دی او تهوی به الريح او یا دلاره چې کوم دنه مرغی او تخت دغه دا هوای او غردی دا د خواهش دی خواهش اوس په مکان صحیح په یو لور ځای کې د توحید او د دین لور ځای ته لار شي بس دې د دین نه لري بس دې په خواهشاتو مطابق تعویږي را تعویږي او دا غي مطابق بیا چلیږي ها ذالک و من يعظم شعائر الله ذالک بیا راته وي ها دغه د ځان سره واخلا و من يعظم شعائر الله دا کلام کې انتقال د فارق کله ذالک راځي چې دغه خوشو د نور واورا و من يعظم شعائر الله هغه څوک چې تعظیم کوي د نه خود دین د الله تعالی فانها من تقوى القلوب یقینا دا د تقوا د زړونو نه دی دا د زړه تقوا ده د زړه تقوا دار چې د الله د شعائر احترام کوا د الله شعائر سدي جمعه ته دا الله شعائر څه دي د قران دی دا الله شعائر کعبه ده دا الله شعائر علما دي د دې احترام کوه لکم فیها منافع تاسو لپاره فیها په دغه سيزونو کې منافع او فائدې دي الی اجل مسمن په تر هغه نیټه مقرره پورې څه فائدې دي پکې نو غټه فائدہ ده دعاګان یل تقبلیږي ګناونه دې معاف کیږي ثم محلها یا لکم بعد دا هغه دغه کیږي نو دا ثم محلها بیا اخیری کو دیدل د دې دغه چي دي د دې حاجی سیبو ها ال البيت العتيق د دې فائدو اخیری نتیجه صدا هغه کور دی العتيق هغه هغه زور کور طواف وی دا وته وی هغه بوکی بعد وی دا علی یا دار لکم فیا منافع استاس د پار فیها پدې هدیو کې منافع فائدې دي صفای دي فلا ربانی دي ضرورت ته پیښ شو سور څه کړه خو فلا رات لی واز روانه کړو حرام ته بوزي شودو ته ضرورت شو ویل کتنا خیر دی الی اجل مسمن ترغه نیټه مقرره پوره ثم محلها بیا اخیری زائد حلالی د دې چره الی البیت العتیق پور زور خواته دی مطلب دا دی بیت الله خوا کې حرم کې بیلاله دا غی زای الته دی ولکل امه جعلنا من سکل لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام ولکل امه د پاره د هر ډلې جعلنا مونږ ګرځولې دی تکوینی طور سره ایمان تکن یو طریقه یو ځای د قرباني اے د هر دین والا خپل یو ځای دی لیس پر اسم الله دې لپاره چې ذکر کې نوم د الله تعالی یا د هر علاقې والا خلق علا ما رزقهم په هغه په هغه طریقه باندې علا ما رزقهم په سبب د دې باندې چې الله ورکړي دوی ته من بهیمت لنعام د سارونه الله وی د هر یو دین والا خپل خپل طریقه وی خو فإلهکم إله واحد ستاسو إله چې دا ویا ساتي إله واحد نه إله یو دی فله اسلمون واغي الله ته تابعدار شي دا په نوم باندې کوي وبشر المخبتين او زیر ورکه هغه عاجزي کوونکو الله الله طرف ته تابعدار د الله دغه ورکه اخبات چې کوي ښا اخبات سره الذين لا کسان دي اذا ذکر الله دا غي صفات ذکر کوي دا طائفي ناجی صفات دي اذا ذکر الله کله چې الله ذکر کړی جعلناها لكم مونږ مقرر کړی تاسو لره من شعائر الله د شعائر د نخود دین د الله نه لكم فيها خير تاسو د پاره پای کې خیر دی فذكروا اسم الله نو یادوي نوم د الله تعالی علیها پاغي باندې ثواب پدا ته حال کې ولاړ وي اے پاغي باندې او چلاله کنه نه خو نحر کیږي کنه نحر دی کې نو په ولاړه باندې کوي کنه خفای دا وجبت جنوبها نو کله چې را پریوزی ډډه داغي یا سکنت جنوبها ودریږي ډډه داغي ساتي وزي فکلوا منها نخری داغینا واطعم القانع او ورکوي هغه بي هغه دغه تا هغه صبر کوون کیتا والمعتر او هغه بي صبرتا دواړه کنه یو غواړي مال راګه کنه اول دا نه غواړي دواړه ته ورکوا کذالک سخرناها لكم الله وی دارنګ مونږ تابع کړی تاسو لپاره لعلکم تشکرون دې پاره تاسو شکر ادا کړئ خو اوس وای چې ګوره دا خبر چې مته بیان کړئ د دې لنډه خلاصه واورا هغه دا چې ګوره توحید اصل مقصود دی طایفی ناجی صفت تقوا او توحید دی هغه دا دی لینال الله لحومها هرگز نه رسیږي الله تعالی ته وخداغه ولا دماؤها نبی نداغه ولکن یناله التقوا لیکن رسیږي الله تعالی ته تقوا اخلاص منکم تاسو طرفنا کذالک سخرها لكم دارنګ الله تعالی تابع کړی دا زناور تاسو لپاره لتکبر الله دې لپاره چې تاسو تکبیر وایي لوی بیان کړي دا الله تعالی علامه پاغه طریقه باندې حدا کوم چې تاسو ته خو درې دا ځان نه بینه جوړي دا غي پته الله په طریقه باندې ولعلکم وبشر المحسنین او زیر ورکنه کانو خلقتا نو تر دې پوری دا دلیل نقلی ته بیان کو د ابراهيم عليه السلام نه چې د ابراهيم عليه السلام ټول دین وګوره طائفه ناجیه وتا ته اوس معلوم شي چې په ډیرو فرقو کې هغه پای هغه کامیاب ډله کومه ده هغه د ابراهيم ملت والا خو ابراهيم ملت دته شي د ګوره عقیده توحید عمل توحید کا کور د پاره د توحید جوړ کړی دی خو شوی د علالول په توحید باندې خړل د توحید دا هر شی د توحید توحید دی نو په دې وجه باندې معلومه ده چې طائفه ناجیه سره هغه مؤمنان دي موحدین خلق دي بس هغه به دغه کیږي هغه به بچ کیږي اوس ان الله یدافع عن الذين امنوا